او څوک چې شرک نه پېژني هغه مشرک څه پېژني؟ او څوک چې حق نه پېژني هغه خاوندان د حقو څه پېژني؟ او چاته چې توحید او اقسام د شرک او نواقض الایمان نه وي معلوم او د کلمې شرطونه نه وي معلوم هغه کافر او مسلمان څه پېژني؟ نو محترمو لکه تاسو چې ولیدل په تیرو تنظیمونو کښې کم چاته چې حق معلوم وی او صحیح دین ئې پیژندلی وی او علی بصیرتین اسلام ته راغلی ول هغو اسلامی خلافت اعلان کړی او د الله جل جلاله احکام ئې په هغه طریقه په ځمکه کښې جاری کړل لکه څنګه چې ئې الله غوښتنه کړې ده. او کوم چاته چې صحیح دین نه وای معلوم او علا غیر بصیرتین اسلام ته راغلي ول هغوی د اسلام په خلاف او د حق مسلمانانو په خلاف ټوپک راواخستی او کفر ته یې اسلام او اسلام ته یې کفر ووئیل نو هم له دې وجې څخه اول باید سړی مسلمان سي او بیا جهاد او د اسلام نور احکام وکړي ځکه سی په یوه غزا کی نبی علیه الصلوة والسلام ته یو مشرک راغلی وئیل یې زه قتال وکړم او که مسلمان سم پیغمبر علیه الصلوة والسلام ورته ووئیل اول اسلام راوړه او بیا کفار قتل کړه نو ده هم اول اسلام راوړو او بیا یې له کفارو سره جنګ وکړی او بیا شهید سو نو پيغمبر عليه الصلاة والسلام وويل، عمل ئې لږ وکئ او اجر ئې ډېر وګټئ. نو محترمو نېک عمل دغه ته نه ويل کېږي چې سړی ډېر وکړي، بلکې نېک عمل هغه ته ويل کېږي چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم پر طريقه وسي که څه هم لږ وي. نور نو ملګرو که په الفاظو کې څه ناڅه غلطۍ وي په هغه کې ما معذور وبولئ ځکه چې موږ په جهادي کارو مشغوله یو هغه قواعد د مرفوع منصوب مجرور مو څه ناڅه له ذهنه څخه وتلي دي دغه کار خو په اصل کې د شیخانو وی، هغه شیخان د کفارو له غلامۍ نه دي را خلاص، نو ضروري ده چې دا کار هم موږ وکړو، نور نو دغه شرعي دوره دې الله جل جلاله د هر چا لپاره صحیح دین ته د راتلو او بیا د عمل کولو او استقامت کولو سبب وګرځوي. تعریف الاسلام پیزندلګلوی د اسلام هر سړی وایي چې زه مسلمان یم نو فکر دا ده چې دی د خپل اسلام وپیژني چې ته څنګه مسلمان نو الاسلام اسلام چې د هو الاستسلام دا اسلام څه ته وایي غاړه ښودلو ته وایي لله تعالی الله لره بتوحید په یووالي سره سته به الله رب العالمین یو بولي پر هغه طریقه به یو بولي لکه څنګه چې الله ویلي دي او والانقیادا له بالطاعتي داسې نه ده چې الله رب العالمین دی وبلی هم بس نه غاړه بږدې و د الله لره په اطاعت سره یاندې د الله هر امر به منې که ګران وي که اسانه وي والبراءت من الشرک داسې نه ده چې د الله هر امر یاندې مثال انقیاد یې وکړي بلکې براءت به هم در پکښې وي بېزاري له چا له شرک څخه و اهله داسې نه ده چې خالي له شرکه بېزاره او له خاوندانو او مشرکانو سره بیا ګرځي دوستۍ دې وي داسې به هم نه کوي او اهله له خاوندانو د شرک څخه به هم ته بېزاره د دغو دلایل په دا راروانو سبکو کې ټول درته وایم نو په هغوی کې اول توحید و توحید څه ته وایي یعنې دغسې خو هر څوک د دې دعوه کوي چې الله یو ده که ته دا پوښتنه ځینې وکوي چې حالات څنګه یو دی نو دوی پر ځان ډېره بده ولګوي وایي د مځکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي دا غرونه چا پیدا کړي دي نو موږ دوی ته دا وایي چې دا خو پخوانو مشرکانو هم ویل ځکه چې الله رب العالمین د دې خبرې ګواهي ورکوي ولئن سألتهم ای پیغمبره کله ته له دې مشرکانو پوښتنه وکړې من خلق السماوات والارض چې ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي لیقولون الله نو خامخا به دا مشرکان تا تا ته وایي چې دا الله پیدا کړي نو هغه خو د مکې مشرکان هم پر دې ګواه چې دا الله پیدا کړي نو بلکې توحید سم وپېژندئ نو پېژندګلوي د توحید دا ده افراد الله تعالی الله به یو بولي فی ذاته فذات کې به الله رب العالمین یو بولي په ذات کې بېده یو بولي لکه عیسویان چې وایي الله ګان درې دي یو عیسی علیه السلام ده یوه د عیسی علیه السلام مور بي بي مریم رضی الله عنها ده او بل الله ده نو دوی په ذات کې الله سره شریک کوي او الله رب العالمین د دې شرک رد کوي قال الله تعالی الله پاک ویل دي قل ورته ووایه الله الله پاک سته احد یو ده الله الله پاک سته صمد بې پروا ده لم یلد نه له ده څوک زو کړی ده ولم یولد او نه دی له چا څخه زو کړی ده ولم یکن له نسته ده لره کفوا شریک احد یو څوک نو دغه سیده پرد ده شرک په ذات کې راغلی او دویم وفي ربوبیته په ربوبیت کې به الله رب العالمین یو بولي په ربوبیت کې د په ربوبیت کې یوالی و دغه ته وایي تربیه کوونکی د ټول عالم متصرف د ټول عالم دا یو الله قال الله تعالی لا پاک ویلی دی الحمد ټول صفتونه د اهلیت سي دي لله الله لره دي رب العالمین چې دی تربیه کوونکی متصرف د ټول عالم ده وفي الالوهیته په اولویت کې به الله رب العالمین یو بولي اولویت دا معنا چې الله لوی د دا کارونه به ټول د الله رب العالمین د رضا د یوه الله د رضا دپاره کېږي د بل چا رضا ته به ځای نه وي پکښې ځکه چې قال الله تعالی الله پاک وایي قل ورته وایه ای پیغمبره ان صلاتي بېشکه لمونځ چې ده ونسوکې قرباني دا زما چې ده ومحیایه د ژوند تېرېدل زما چې دي ومماتي او مرګ زما چې ده لله دا الله لره دی رب العالمین تربیه کوونکی د ټول عالم ده وقال الله تعالی الله پاک ویلی دی وعبد الله عبادت کوونکی اوسی یعنی عبادت کوي د الله ولا تشرکو وعبد الله تاسو عبادت کوي د الله ولا تشرکو تاسو شرک منسی به له الله سره شیئا دیت شي یعنې که الله رب العالمین دی ویلي وای چې زما عبادت کوئ دا خبره یې نه وای کړې چې له ما سره شرک مه نسئ بیا خو لا یو خبره وه اوس الله تا ته ښکاره ویل چې زما عبادت کوئ خو دغه په څنګ کې بل معبود به نه پیدا کوئ بیا که لږ وي که وړ وي که غټ وي دا به نه کوئ یعنې د اهلویت لوی یوازې زه یم د اهلویت درجه چې دا هغه ما لره ثابته ده وفي الاسماء والصفات په اسماء او په صفاتو کې به الله رب العالمین یو بولي یان دي دا کوم نومونه چې د الله رب العالمین دي دا د الله رب العالمین صفتونه هم دي د الله رب العالمین اسماء او صفات به منې بلا تعویل تعویل به نه پکې کوي تعویل دا معنا د د الله پاک څنګه صفات راغلی زموږ پر هغه ایمان ده یعنې دی به نه وایي لکه دا بعضې مقلدین چې دا وایي دا بعضې جاهلان چې دا خبره کوي چې له لاسه چې ید د الله رالی له دې د الله پاک له لاسه قدرت مراده یا موږ ته رحمان ذات پر عرش استوا کړې د دوی له دغه د الله تصرف او قدرت مراد نو دا رقم بې ځای تعویلات کول دا به نه کوي و تعطویل او معطل کوي به هم نه معطل کېدل و دغه ته وایي چې له دغه څخه به یوه معنا هم نه اخلو د الله پاک له دغه صفاته څخه به یوه معنا هم نه اخلو بس پر دغه حال به پرېږدو نه داسې نه ده الله چې د کوم شي فیصله کړې ده او د الله رسول هم هغسې دي نورې فیصلې به ته نه پکې باسې ولا تمثیل نه به مثال ورته بیانوې د دغو دلایل د ټول دا اوس دلته درته وایم یعنې مثال به نه ورته بیانوې چې الله رب العالمین به دی وي لکه ونه یا لکه غر یا لکه بل شی داسې به هم نه وایي بلا تکیف کیفیت به هم نه بیانوي چې د الله پاک دا لاس به پر دغه کیفیت وي یا به دا رنګ و دا مخ وجهه مبارکه پر دغه کیفیت وي دا به هم نه وایي ځکه چې دلایل یې دا دي قال الله تعالی الله پاک ویلي دي ولله الاسماء الحسنى الله پاک وایي زما ښایسته ښایسته نومونه دي فدعوه بولی ما د الله بولی بها په دې ښایسته نومو سره وذرو الذین وذرو الذین پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې دوی کږوالی کوي فی اسمائه په نومو د الله کې الله رب العالمین وایي سیجزون ما کانو یعملون زر د زه به د هغه څه بدله دوی ته ورکم د کم څه چې دوی عمل کاوه یعنې چې هغه کژوالی و د الله رب العالمین په نومو کې کژوالی پر یو څو طریقو ده کژوالی د الله رب العالمین په نومو کښې په یو څو طریقو ده اول یوه طریقه شرک کول په هغه کښې چې د الله نومونه او صفتونه بل چا ته هم منې. د مثال په طور ته وا الله رب العالمين سي دا غم اورول کولای سي، خو په دې علاقه کښې يو بزرګ يا پير ده يا بل داسې سړی دا غم اورول کولای سي، نو يعنې له هره ځايه څخه، له لرو ځايو څخه. نو دا لا تا دا د الله رب العالمين صفت تا و بنده ته ورکړی، نو دا شرک سو. دویمه طریقه صفت کول د الله تعالی دی په داسې صفت سره چې د هغه له شان سره نه شایي او نه په قرآن او حدیث کې نقل وي لکه یهودیان په ابو المکارم سره او ابي ذوالوجه سره الله رب العالمین بولي او نصارا یې په ابو المسیح سره بولي نو الله پاک ته له ځانه څخه نومان ښودل چې هغه په قرآن حدیث کې نه وي دا هم الحاد ده د الله رب العالمین په نومو کښې لکه دا, دا رنګه خلک هم ما ولیدو چې الله رب العالمین یې په خولا سره بلی او کله هم دغه رنګه دا د خدای نوم چې دا دا هم په قرآن حدیث کې نسته له ځانه څه نوم پرښودل سوی ده دا هم ناروا ده درېیمه طریقه انکار کول دي د هغه له نومو څخه او له صفتونو څخه لکه دا مکلدین چې د الله پاک په صفتونو کښې غلط تاویلات کوي او پر کومه طریقه چې الله ویلي دي پر هغه طریقه یې نه مني د دې باوجود چې الله رب العالمین وایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة نه دي په کار د یو مؤمن سړي د پاره او نه د یو مؤمنې ښځې د پاره نو نه د مؤمن سړي دپاره نه د مؤمن ښځې دپاره اذا قضى الله ورسوله چې د یو شي فیصله الله او د الله رسول وکړي ان یکون له ان یکون لهم الخیرة من امرهم چې بیا دوی ته اختیار سي له کاره د دوی الله وایي ما رسول چې د یو شي فیصله وکړو بیا د بل چا کار نسته پکې بس پر هغه رقم ته به وي وقال الله تعالی الله پاک وایي لیس نسته کمثلی په مثل د الله شی نیت شی وهو السمیع العلیم الله پاک وایي اوریدونکی او علیم زه یم او بل و په حکمیت کې په حکمیت کې به الله رب العالمین یو بولي په حکمیت کې یوالی و دغه ته وایي چې پر یو شي دوې فیصلې وسي یوه فیصله الله پر کړي بله فیصله یو بنده پر وکي یو کس پر وکي تر ولاړ سي دا بنده فیصله درواخې د الله فیصله پرې دی نو قال الله تعالی الله پاک ان الله لا الله لا یشرک نه شرکی فی حکمه په خپل فیصله کې احد یو څوک او ول قوانین په قوانینو کې الله رب العالمین یو بولي قال الله تعالی لا یعنی قوانینو کې یو والد ته وایس د کوم شي په باره کې الله رب العالمین قوانین جوړ کړی دي چې د زناکار په باره کې ځان ته قوانین د غله په باره کې ځان ته قوانین یان دی له بیت الله بیا تر بیت الخلا پورې دا ټول قوانین د الله رب العالمین اوس د دې په دې په مقابل کې ته خپل قوانین جوړ کړي نو الله رب العالمین ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه سره چې الله نازل کړی ده یعنې د هغه پر هغه قانون نه چلیږي چې الله نازل کړی ده فاولئک هم الکافرون الله وایي دا کسان کافران نو دا د توحید درس وو او دو دویم درس دا هغه د کلمې ده کلمت لا اله الا الله کلمه د لا اله الا الله ترجمه دا ده نست لایق د عبادت مګر یو الله ده له هادي کلمې لره رکنانې دوه رکنونه دي الرکن الاول اول رکن سي ده لا اله لا اله ده لا اله ستا وویل کفر بطاغوت تا کفر بطاغوت وکړ یعنی د انکار دی د هر چال عبادت وکړ وسانی یعنی دا دی ویل سی څوک هم لایق د عبادت نشته وسانی دوم سی د الا الله دوم جز د کلمې سی هغه الا الله ده سی الا الله تا وای اثبات التوحید اثبات التوحید دی وکړي سی الله نو د لایق د عبادت په دې کې نو خبره نشته نو کله چې تا دا دواړه لفظ سره یو ځای کړو نو د الله پاک له دې خبرې سره ستا خبره برابره سوه نو ته په خپله خبره کې صادق سوې نو قال الله تعالی الله پاک ویل دي فمن یکفر بالطاغوت چا چې کفر اول په طاغوت سره وکړي ويؤمن بالله او وروسته ایمان راوړ پر الله باندې فقد استمسق بالعروة الوثقا بالعروة الوثقى نو په تحقیق سره د لاس ونیوئ په هغه رسۍ مضبوطه پورې لا انفصام لها چې هغه لره پرې کېدل نسته نو محترمو کفر بتاغوت چې دا دا ضروري خبره ده کفر بتاغوت ضروري ده او فرض ده ځکه چي په مکه کښي د نبي عليه الصلاة والسلام په حق کښي و ابو طالب ته د مشرکانو سرداران را جمع سول او ورته يې وويل، دا ستا وراره دي د خپل الله عبادت کوي پر هغه موږ څه نه ورته وايو صرف دا موږ چي د د بتانو عبادت کوو دغه دي ناحقه نه بولي او موږ به ورته دومره باغونه او ښځي ورکړو نو ابو طالب ورته وويل، وراره دا خو ښه درته وايي د خپل الله عبادت کوه پر هغه دوی څه نه درته وايي سره له دې چې دونه ښځې او باغونه هم درکوي خالص دا کوم عبادت چې دوی د بتانو کوي هغه ته ناحقه مه وایه نو نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره دا خبره نکړه ورسره قبوله نو تاسو ګورئ په دغه قصه کښې له نبي علیه السلام څخه دا غوښتنه وسوه چې ته کفر بطاغوت مه کوه. یعنې څه معنا کفر بطاغوت پرېږده. تا ته به یو مشکل هم نه وي. او نبي علیه السلام د کفارو دا ټول مشکلات قبول کړل او تر ښځو او باغو هم تیر سو خو کفر بطاغوت یې پرې نه ښوی یعنې کفر بطاغوت یې وکړ. او ټول انبياء عليه الصلوة والسلام ته په دي وجه تکليفونه ورسيدل چي دوی کفر بطاغوت نه پريښووی محترمو تاسو تجربه وکړئ په دا اوس مشرکانو باندي د مثال په طور تاسو يو قبر پرست مشرک ته وواياست چي دا قبر والا سړي ته داسي زر رسيږي او د دومره مرضو لپاره کافي او دوا ده، نو ده ته به دومره خوند ورکړي چې هر وخت به ستا د مجلس خواهش لري او که دې ورته وویل چې د جوړولو والا او رسېدلو والا یو الله ده او په دې قبر کښې خو خالص چنجي یا هډونه پراته دي نو نو دی به په غصه سي وای بس تا به ښه یي وای دا سړی وای زیارت والا هیڅ نسی کولای او هر وخت به په هر مجلس کې ستا غیبت کوي او ستا په هلاکت به فسی سي او د غرنګه کدی مذهب مذهب فرس مشرک ته وویل چې موږ او تاسو خو د پلانکی صاحب په مذهب یو او پلانکی صاحب خو دومره تقوادار سړی وای د ده باید هر خبره ومنل سي ده ته به دومره خوند ورکړي او هر چا ته به وايې له ډېرې خوشحالۍ، دا زموږ د مذهب سړی ده او که دې ورته وويل چې مسلمانان ټول سره وروڼه دي او اسلام ټول يو مذهب ده او په دې کښې دا تفرقه نشته چې دا د پلانکي صاحب په مذهب ده او دا د پلانکي صاحب په مذهب ده نو ده يو وارې په غصه شي وايي دا مذهبونه نه منې. او دغه رنګه که دې پیرپرست مشرک ته وویل چې یو پیر صاحب له او خوا راوالوتی یو له او خوا راوالوتی هغه صاحب له ای خوا وروالوتی نو ده ته دومره خوند ورکړي درته وایي به چې هره ورځ راځه ډوډۍ او چای هم له ما سره خوره او که دې ورته وویل چې دا په هیڅ هم نه نه دي خبر په غیب یو الله خبر ده نو ده یو وارې په غصه سي وایي دا ولیان نه مني او دغه رنګه که دې قانون پرست مشرک ته وویل چې تاسو دا کم قانون جوړ کړی ده دا د خلکو د فیصلو حل کولو لپاره ډېره اسانه لاره ده نو ده ته به دومره خوند ورکړي یوه پرچه به هم درکړي چې ته په هر ځای کې ازاد یې او که دې ورته وویل چې د الله د قانون په مقابل کې بل قانون جوړول دا خو کفر ده نو دی به دومره درته غوسه سي چې څه قوت یې ده هغه به ټول ستا په خلاف استعمال کړي او د غرنګه که دې قوم پرست او وطن فرست مشرک ته وویل چې دا زموږ مش مشران او سپنږیري دي الله ژوندي لري د خلکو په منځ کښې ډېرې ښې روغې او صلحې کوي ده ته به دومره خوند ورکړي ستا صفت به کوي چې دا ډېر ادبناک سړی ده، د مشرانو خبره مني او که دې ورته وویل چې د الله له قانونه څخه بغیره په بل چا فیصله کول کفر ده، نو دی به دومره په غوسه شي او درته وایي به چې دا ډېر بې حیا انسان ده، نه د سپین ږیري قدر ورسره ده او نه د قوم د مشر. او دغرنګه هر مشرک راواخله. نو کفر به تاغوت ډیر ضروری ده او د کلمې مقصد هم دغه ده او بل شروط لا اله الا الله شرطونه د کلمې د لا اله الا الله الشرط الاول شرط اول د کلمې است العلم علم ده المنافي چې د علم ضد للجهل جهل لره یعنی په کلمه به جاهل نه یا که په کلمه جاهل بیا مسلمان نه یا ځکه چې قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي فعلم پوسه انه بشک خبره دا ده لا اله نست لایق دی عبادت الا الله ما سوا لیوا یعنی الله وی په علم سره پوسه وعن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل من مات هر هغه څوک چې مړ سو وهو دی سو یعلمو پویدی انه بشک لا اله نست لایق دی عبادت الا الله ما سوا لیو الله دخل الجنت هغه سړی به د الله رسول وای د جنت ته داخليږي چې دی په علم سره پوه سي نست لایق دی عبادت مګر یو الله الشرط الثاني دوم شرط د کلمې چې د اليقين يقين ده المنافي چې هغه ضد للشک و شک لره یعنې کم قرآن حدیث کې کم احکام راغلي دي هغو کې به ستا شک نه وي ځکه چې قال الله تعالی الله پاک ویل دي انما بشک المؤمنون مؤمنان چې الذين هغه کسان دي امنو چې د ایمان راوړی دی بالله ورسوله پر الله او پر رسول د الله باندې ثم لم يرتابوا بیا په دې کې شک نه کوي وجاهدوا او جهاد کوي باموالهم په خپلو مالو سره وانفسهم او خپلو ځانو سره فی سبیل الله د الله په لاره کې اولئک هم الصادقون الله وای دا ارشتینو مؤمنان دي دا ارشتینو مؤمنان دي چې شک نه کوي لکه دا اوس ډیر خلک دي په ډیرو شانو کې د دې شک وي او ځان ته بیا هم مؤمن وای الشرط الثالث دریم شرط ده الاخلاص هغه اخلاص ده المنافی چې هغه ضد للشرک شرک لره اخلاص دې ته وایي چې دا ټول شان دي یوازې د د یوه الله لپاره یې شرک دې نه په ګټ کړی قال الله تعالی الله پاک ویل دي فاعبد الله عبادت کوونکي اوسي او الله لره مخلصین خالص کوونکي اوسي له ده لره دین او د دین دین یوازې د الله د رضا لپاره کوي الله خبردار لله الله لره الدین الخالص دین پاک ده له شرک او له ریا څخه الشرط رابع څلورم شرط چې ده الصدق هغه رښتیاوالی ده المنافي چې هغه ضد للکذب درواغو لره یعنې دا کم ایمان ستا راوړی دا به دې په رښتیا راوړی دی نه سي څه ټیم بعد سختۍ دي شي له لاسه په دراسې بس ته د اسلام کارونه ټول پرېږدې الله خو دې انتهاموي دغه خو دې نه پرېږدي الله ته خو معلوم وي خو دا نورو خلکو ته دې معلوموي دلته خو د رښتیا د اسلام دعوې خو کوې د ایمان دعوې خو کوې قال الله تعالی الله پاک وایي احسب الناس ایا ګمان کوي خلک ان د دې یترکو چې دوی به دغسې پرېږدم ان یقولو دوی به وایي امنا موږ ایمان راوړی ده وهم دوی به لا یفتنون په امتحامو کې نه واچوم ولقد فتنا الذين من قبلهم علاوه په تحقیق سره ما په انتیامو کې اچولي واغه کسان چې په خوا تر دی وو له وخت الله پاک ما د انسانان غي نه دی پریږي فلیعلمن الله الذین صدقو الله وی خامخا به معلوم کم هغه کسان چې دوی رښتیني دي په خپل ایمان کې ولیعلمن الله الکاذبین ولیعلمن الکاذبین او خامخا به معلوم کم هغه کسان چې دوی دروغزن دي یعنی الله ته خو معلوم دي خو دا یو بل څه په یو بل څه په خطا کړی د ایمان په نامه باندې د اسلام په نوم باندې او هغه ته به هم معلوم سي وس نو دې ځای رالی سي وس څومره ایمان در سره الشرط الخامس پنځم شرط المحبة سیاغه محبت المنافیت سیاغه ضد للبغض و بغض لره یعنی د الله له عبادت سره به بغض نه لري او بل دا د الله څخه ما سوای به په عبادت چې ته کوم کوي په دې کې به ته محبت یوازې له الله سره ساتي که ستا وي عبادت عبادتي محبت له بل چا سره وي نو په دې کې بیا سړی مسلمان نه ده ځکه چې الله رب العالمین وایي قال الله تعالی الله پاک وایي ومن الناس بعضې له خلکو څخه من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي من دون الله بې له الله اندادا شرکان جوړ کړي یحبونهم له هغو سره محبت لري که حب الله داسې محبت له هغو سره ساتي ته به له الله سره محبت ساتل دي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی ده اشد هغه ډیر سخت دی حبا په محبت کې لله الله سره الله وایي مشرکان خو له بتانو سره مینه لري لکه دا اوس کوم مشرکان چې د له زیارتو او له فرانو سره مینه لري خو مؤمن له الله سره ډیره زیاته مینه لري له الله رب العالمین سره الشرط الشرط السادس شپږم شرط څه ده الانقياد هغه غاړه شول دي د الله رب العالمین او احکام لره المنافي چې هغه ضد لل للترک پرې شو لره یعنی د الله حکم ته غاړه نږدې بیا خو نو د کلمې شرط مانده سو ایمان دې نسته قال الله تعالی لا پاک ویل دي فلا داس نه دی پیغمبره وربک زما دې قسم په رب ستا باندې لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نس کېدای حتی تر هغه پورې یحکموک فیصله کوونکی جوړ کړي تا ای پیغمبره فیما په هغو مسلو کې شجره سپېښیج بینهم په ماباندې زدی یعنې په هغو کیسو کې چې د دوی په مابین کې پېښېږي، ثم وروسته له هغه، لا یجدو، بیا به دوی نه پیدا کوي، فی انفسهم، په خپلو ځانو کې، حرجا، تکلیف، یعنې د یو وار خدای تر دې پورې مؤمن نه شو چې دی تا په فیصله کوونکی په دې واقعو کې جوړوي دا کومې قصې چې د دوی په منځ کې پېښېږي او وروسته له هغه به دغه فیصله چې ته ور وکړې پر ده به درنه هم نه وي ورباندې بوج به هم نه وي مما له هغه فیصلې څخه قضی ته چې تا ورکړې ده کومه فیصله ته په قرآن او په صحیح حدیث وروکې هغه به پر ده باندې بوج هم نه وي ویسلمو دی به ځان تسلیموي تسلیمه په پوره تسلیمېدو سره بیا به نو دی مسلمان جوړی شي دومره بې دا غاړه یې شي د الله حکم ته الشرط السابع اووم شرط چې ده القبول قبلول د الله رب العالمین د احکامو دي المنافی چې هغه ضد للرد و رد لره رد به نه یې که رد پکښې وي بیا مؤمن نه یې ځکه چې قال الله تعالی الله پاک ویل دي انهم بشک دا کفار چې وکانو و دی اذا وقیل چې وبویل چې لهم دی لره لا اله الا الله چې کله به ویل چې دی چې د لا اله دعوت به ورکړل سو چې ووایست لا اله استکبرونه دی به تکبر کاوه ويقولون دی بویل ائنا آیا موږ لتاریکو پریشوون کې سو آلهتنا وخپل علاګانو ته لشاعر مجنون د پاره د یو شاعر سی هغه لیونی ده د الله رسول پېښوي لکه دا اوس ډېر انسانان دي موږ وایي په حدیث شریف کې دی راغلی دی په صحیح حدیث کې یا مثال اول کې آیات ور یاد کړو په آیات کې دی راغلی دی دغه د دی وایي اوس نو موږ دغه کومه طریقه چې د مذاهبو ده یا د قبرو ده یا د نورو رسمو او رواجو ده نو دی وایي موږ دا اوس د دغو لیونو دپاره پرېږدو دا څه څو اوس داسې وهبیان خلک راپرته سوي دي داسې ناشنا ناشنا خبرې خلکو ته کوي نو هغه ترکیې اوس موږ د دغو بې دماغو خلکو دپاره پرېږدو دا خبره به ورته کوله